مکیتون دا صورت چې شروع کو دا سوره لقمان دی چون کې د لقمان دا لفظ په دې صورت کې راغلی دی نو د دې غون صورت نامه د سوره لقمان د لقمان خبره ورستو شي مکی سورت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخکې نازل شوی دی د نورو مکی سورتونو په شان دی کې به زیات زور په اصلاح د عقیدې وي او بیا د عقیدې په مسله کې دا درې خبرې چې دا بنیادی دي یو د الله توحید چې د یو الله عبادت د الله نه بغیر د بل چانه او دویمه مسله د رسالت چې د رسول الله رسالت منی او دریمه دا دی باس بعد الموت چې ایمان د پس باندې په قیامت باندې شروره دا زندگی به ختم شي بیا به د قبر زندگی شروع شي او به بیا ختم شي بیا به خلک را ژوندي شي میدان حشر ته به راشي دې درې مسلو باندې به زوري توحید د باری تعالی رسالت د رسول الله او بل دا دی چې باس بعد الموت او په دې باندې به با د حضرت لقمان چې ډېر هوښیار او قابل سړی و دغه اقوال دغه را پیش شي الف لام میم الله خپویږي په خپل مقصد په مانو د دې ټکو ترغیب د قران ته لکه دا اوسنی کوم آیاتونه چې شروع کوي دا څه د معمولی آیاتونه نه دي ښه تلک آیات الكتاب الحکیم دا دی آیاتونه داغه کتاب تلک تاسو بخاری کې ویلیو تلک لره تبرزی تلک آغا او هازیه دا خودلتا دا تلک په معنا د هازیه سره دی نو آغا معنا به نه کوي دا تلک آیات الكتاب دا آیاتونه د کتاب دی مراد د کتاب نه قرآن مجید دی دا آیاتونه دی د قرآن مجید کم کتاب الحکیم چغه حکیم دی الحکیم چغه حکیم دی قرطبی استاذ وی که د حکیم معناو کې زو حکمتن خاوند د حکمت او د پوی اوم سیده دا دی آیاتونه د قرآن مجید خود دسی قرآن مجید حکیم چې خاوند د حکمت ته د حکمت د علم او د دانش او د پوی مسلې پکې بیانېږي سړی ته طرز د خبرو خي طرز وته د جوابونو خي طرز وته د سوال خي چا سره چې د قرآن علمي د اخبارونو کې تاسو ګوره او دا لیډران سره خپلو کې خبرې کوي نو دې دسې دسې جوابونه ورکوي چې هغه خواران بیا نشي کولی نو دا دی آیاتونه د کتاب الحکیم چې هغه خاوند د حکمت دی که داسې معنی وکړي هم صحیح ده لیکن حکیم فعیل وزن دی په معنا د مفعول سره مرضی قرطبی استاد وی د حکیم معنا کوي محکم دا آیاتونه دی د کتاب الحکیم دسی کتاب چې محکم دی نه پکې نقصان شته نه پکې کمی شته نه پکې زیاتې شته بالکل محکم دی محکم مضبوط زما او ستا کتاب په شان نه دی چې کله پکې زیاتې خبرې او کله پکې کمی خیال دی حکیم معنی کوي محکم قرطبي استاد وی چې فاعل کله نه کله په معنا د فاعل سره راځي نو حکیم په معنا د حاکم سره دی حاکم الکه نن د مسلمان د پاره په پا دنیا کې حاکم قران دی بچ قران درته وی افعل کوا وی په سر سترګو دا مسلمان دی چې قران د ته وی لا تفعل د سمکوا وی په سر سترګو نو دا آیاتونه دی د کتاب الحکیم چې هغه حاکم دی لوی حاکم نن هغه څوک دی قرآن مجید دی خاصانه معنی شو دا آیاتونه دی د کتاب الحکیم چې خاوند حکمت دی هدن په داسې حال کې چې دا لاره ښودونکی دی د قرآن کار څه دی؟ رهنمایي الکه چې ته ژوند روان کې کنه نو په ژوند روانېدو کې به ستا رهنمایي څوک کوي قرآن هلکه ژوند به څنګه تیری خرڅول به څنګه کې اغشتل به څنګه کې معاملات به څنګه کې رهنمایي به دې څوک کوي قرآن مجید هدن دا هدایت کوونکی دی خو هلکه یوازې هدایت کوونکی نه دی ورحمتن او په داسې حال کې چې دا رحمت دی خو د چا د پاره للمحسنین د پاره د نیکانو للمحسنین د پاره د نیکانو الک نیکان چاته وی وی نیکان هغه ته وی چې عقیده هم درس عمل هم درس عمل کی اشاره دوا مالو ته کوي منځ او زکات الذين نیکان هغه خلق دي یقیمون الصلاة چې هغوی ادرئ منځه د مانځه اهتمام کوي د مانځه ماحول جوړوي ویؤتون الزکات او هغه ورکوي زکات هغه ورکوي زکات ګوره دا سوره دا سوره لقمان مکی سورت دی مشهور خدا ده چې زکات چې نازل شوی دی په دویم کال د هجرت نازل شوی دی لیکن دا خکلی خبره نه ده زکات چې نازل شوی دی په مکه کې نازل شوی دی ګوره هغه د مکی صورت دی او پکې د بیان د زکات راغی دومره ده چې تفصیل د احکامو په مکه کې نه دی شوی دومره دی زکات ورکوي خو احکام نو بیان احکام چې بیان شوی دی نو هغه چرته بیان شوی دی مدینه کې نو د مانزه اهتمام کوي د زکات د ورکولو اهتمام کوي دا خو عمل شو وهم بالآخرت او هغوی پر ورځ د آخرت هم یوقنون هغوی یقین کوي هغوی یقین کوي اولئک دقه خلق چې دي علا هدن دا په سمه لار دي من ربهم د طرف د خپل ربنا و اولائک او دغه کسان چې دي هم المفلحون او ماغوی کامیاب دي هم المفلحون او ماغوی کامیاب دي دا خو د مؤمنانو بیان شو قران مجید ګور ډبل مضمون بیانای ښه چې مؤمن بیان کینو کافر بیانای او چې نیک بیان کینو بد عمل وسره بیانای راشه په دې دنیا کې یو بل پارټیم شته ومن الناس او باز د خلقنا ومن الناس او باز د خلقنا من هغه سوق دی یشتری چې هغه علی هغه علی او خوخی د خپل ځان د پاره څه شي خوخی لهو الحدیث عبس خبره لهو غافل کولو ته وی لهو الحدیث غافل کون کې خبره هغه خبره چې تا د خپل اصلي مقصد نه غافل کی لهو الحدیث خبره غافل کون کې د دین نه دی غافل کی د اعمالو نه دی غافل کی نو بعض د خلکو نه من هغه سوک دی یشتری چې هغه اخلی خوخی لهو الحدیث عبس خبره دا عبس خبره دی خوخی الک سره خوخی لیو دو الله د دې د پاره چې دی گمراه کی خلق عن سبیل الله د لارې د الله نه د الله لار څه د اسلام خلق د اسلام نه واړی بغیر علم بغیر د علم نه ويتخذها او دی اونیسی د الله د لار حزوان پټوکو په خندا بعض خلک هغه سوق دي چې هغه خوخی هغه خبره ابس او د دې د پاره کوي چې زه د خلک د الله د لارې نه واړم او د الله د دې لارې او د اسلام پورې ټوکی کوي څه مطلب ځنې خلک خو وی لکه مشهوره ده په مکه کې یو سردارو نظر ابن حارث مشهور تاجرو نو دی به د ایران ته راته دا ایران او دا کوفه او دا علاقې ټول یو شی نو دلته به کتابونه واغشتل دا د روستم او د اسپنیار دا په خوا کې می کیسې نه وي د دې کیسو کتابونه به واغشتل او د دې علاقې ته الله حسن هم ډیر ورکړی دی یو خیسته سندرغاړي به واغشته وینځه دا به مکه ته بوتله د ماسوتن نه پس مسلمانانو به قرآن وی تلاوت د قرآن به کو درس د قرآن به کو د بزان ته خلق را جمع کړو چې د خلق قرآن ته کیننی نو د رستم او د اسپندیار کیسې به وته کولې او د خلکو به په شوق وته غوږی خو وته به وی رسول الله به خو هغه د تدر د عاد او د سمود واقع بیانې او زه د تدرستم او د اسپندیار کیسې بیانوم څومره خوند کوي دا کیسې به بیانولې د دې د پاره چې د خلق قران مجید ته کیننی الته به درسونه کېدل نو الله د آیاتونه نازل کړ بل دی بد عمله چې کله به دی خبر شو چې هغه پلانې نه دی هغه مسلمانیږي او قرآن ته غوږ دی مسلمانیږي نو دی به ورغی و یلکه بیګاله به زما ملمه وی ښه د به ښایسته وینځه به وډمه به جوړه کړې وه وغنیه او سندره وته وایا نعوذ بالله نعوذ بالله اوس ټوکی کوي خنداګانې کوي وی ساده سړی دا کار خده کنه رسول الله چې تا ته وی منځونه کوه او زکاتونه ورکوه دا خدي دا ټوخې به کولی نو الله د آیاتونه نازل کړ خیال لري او بعض خلک هغه څوک دی چې هغه خوخی هغه ابس خبرې د دې د پاره خوخی چې د خلک قران ته غوږ کې نه دي د رسول الله خبرې ته غوږ کې نه دي ليضل چې دی گمراه کی واړی خلک ان سبیل الله د لارې د الله نه بغیر د پوینا ويتخذها او دیونی سي د الله لار هوزوان پټوکو دا خو عام مفسرین د سی معنا کوي خو عبد الله ابن مسعود صاحب نه دی حضرت عبد الله ابن عباس صاحب حضرت جابر ابن عبد الله صاحب او په دې ورستنو مفسرینو کې امام مجاهد دی با عبد الله ابن مسعود بوي چې والله الذي لا اله الا هو زما د قسم په الله چې معبود بر حق لایق د عبادت نشته د بل څوک مگر د الله دی د لهو الحدیث نه مراد دی دغه سندرې دا سندرې چې وای دا تاسو ته سم وای دا دا غانې چوته وای دا ته مراد دی دا د سیس دی دا پیران نه دی دی وای یو سلويخ کاله په یو سړی باندې خواري اوکا اوکا خو چې یو ځل د دا سندرې وورې دینو دا دونه مردار شې دی چې هغه روحانیت ختم شي هغه د سلويختو کالو دغه ختم شي دا کم سړی چې د سندرو سره شوق کوي دا غي اخیری انجام دی چې هغه په اخر کې د ایمان نخلاصي دا سي عمل بکې چې بخلاصي دا سن او بیا هغه حدیث کې راځي کم سړی چې په مجلس د سندرو کې کی کینی او بیا وی چې څه خوند خو وکړو نو دا بیا تاسو د علماو نه تاسو کې چې ناروا کار ته دی وی چې خوند دی وکړو آیا ته د ایمان نه خلاص شوې که خلاص نشوې ته ګناه ته څنګه وی چې خوند دی وکړو وی په ورځ د قیامت به الله تعالی د دسې سړی په غوګونو کې دا ویل شوی تانبه نه ده دا به ورچی خدا غوګونو چې طالب خوند درکو الله دې معافي بالکل د دې ځنې خلکو عقل کار نه کوي عقل او بیا د هغه ډمو چې په بې حیایۍ او په فحاشۍ کې مشهورې دي په موټرو کې به دا د هغوی ګانې لګولي په ډاټسنو کې به یې لګولي خپلو اډو کې به یې لګولي هلکه لږه حیا خو وکړې که نه نېکبخته څه عقل در کې شته او که نشته او بیا خو د شرم خبره دا ده زمونږ پښتانه د شرم خبره ده دوی به د انډیا ګانې دغه کوي هلکه د انډیا پاکستانیان چې دي د انډیا نه دونه نفرت کوي چې د هر یو سیز نه نفرت کوي نو خدای هم په خیر کوي چې داغه جایزو سیزونو نه نفرت کوي ګوره دلته ډېر خلک دي د انډیا ټماټر نه خوري وي دا د انډیا دي د انډیا چې نور څه راشي هغه نه خوري حال دا دی چې دا جایز دي او هغه مردار یې ډمې چې هغه دغه کوي هغه وایي دغه دي په شوکې اوري نو هغه به دا وي چې بعضې خلک داسې دي چې هغه هر وخت تلاوت کوي هر وخت قران کې مشغولي لیکن د دې مقابل کې بعضی داسې دي چې هغه غاني او دا دغه کوي نو بعضی خلک هغه دي چې هغه اخلي لهو الحدیث هغه خبره عبس چې هغه غاني دي او دا د څه لپاره دا ګانې بجانې کوي چې دا خلک درسونو له نه ځي او جوماتونو له نه ځي لیضل عن سبیل الله بغیر علم ویتخذه هزوا اولئک دغه خلک چې دي لهم شته دی د هغوی دپاره عذاب مهین عذاب سپکوونکی ګورې دا یاد ساتی د مسلمان دپاره قرآن کې دا ټکې نه دی راغلی چې مسلمان له به عذاب سپکوونکی عذاب ولا راغلی دی خو مهین ټکی کافر ولا راځي خو دا کم خلک چې ګانو بجانو دغه کوي هغه د پر راغی عذاب مهین سپکون کې عذاب استاد صاحب نه چاته پوسو کو دا ولی ناغه وته خپکیږي مو دا تجربه د یاد ساتي چې کوم خلک د ګانو د بجانو سره شوق کوي ناغي باخیری انجام خرابي کنی ګوره اخر عمل به دې داسې وکړي چې به د کفر عملي دین ډېر سخت ځان ساتي د تلاوت ډېر خیال کوي هر وخت تلاوت بچو ته وایي تلاوت بچی دا خاص کر دا علما وایي دا ګوره ټول پاکستان کې دی او که سعودي ته لاړ شي علما جړا کوي د الله بندگانو دا خپل محترم خزه د غټو موبایلو نه خلاصې کې ورې دا د خزو نه والي مکوي دا ستاسو کشران چې کاروبار نه کوي په دې خپل بچو باندې با رحم وکي دا غټي موبایل ته والي یو خو د کاروبار والي چې هغه کاروبار کوي دا نه با دوی په غټو موبایل سکه یول په موبایل سکه او که کوي د ضرورت د وجه نه غوړو کې ساده موبایل مستكبرن په داسې حال کې چې دې ځان لوی ګړون کی او دسې مخو ګرځي که لم يسمعها لکه تبه وی چې د ندی اوریدلې دا آیاتونه الکه څنګه ندی اوریدلې زه خو یو ته پلی سپیکر ویم که ان فی اذنیه لکه تبه وی چې د په غوګونو کې وقرن کونواله دی نو دا بد عمله بچی چې آیاتونه نوري د دین مسله نوري نو فبشره د لزیر ورکا چې لکه سترګې د پټېدل او جهنم تتلل نو زیر ورکا دل بعذاب علیم پازاب درناک سره قرآن مجید مولا ډاز ورکو الکه زیر د کوم خبري چې د خوشاله خبري عذاب الیم دا خو د خوشاله خبره نه ده خدا تحکم د د پر خنداګانی دی او یلکه د بل سنشته خو د جهنم زیره او تورکه ان بیا دی ان الذين امنوا یقینا هغه خلق چې هغه ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات یو کړی دی هغه نیک کارونه لهم شته د هغه د پاره جنات النعیم جنتونه د نعمتونو الکه دسی جنتونه چې ټول نعمتونه او نعمتونه دي خالدین فیها همیشه وی پاغه کې وردا د چا وعده د زماستانه دا وعدن وعده کړی د الله د خپل بندگانو سره حقا رښتیا وهو العزیز الحکیم او دغه الله غالب دی او خاوند حکمت په خپل کارونو کې بیا د الله د قدرتونو بیان چې یو الله لایق د عبادت دی ځکه د هغه کارنامې شته بل څوک نه دی خلق السماوات دغه الله پیدا کړی دی اسمانونه بغیر عمدن بغیر دستنونه الله هغه قادر مطلق دی چې هغه پیدا کړی دی اسمانونه بغیر امدن بغیر د ستنو نه ګوره د اسمان یو سر او بل سر مونږ ته معلوم نه دی لیکن چرته وینه چې ستنه وته شته بغیر امدن بغیر د ستنو څنګه ستنې ترونها چې تاسې وینئ الله اسمانونو ته داسې ستنې نه دي اړم کړی چې هغه ستنې تاسو وینئ نو د دې دوه مطلب دی یا د سره شته نه هم صحیح راځي یا شته خو تاسو نه وینئ خدام پرې دی دې ته راشي و القا فی الارض او الله چولی دی پس مکه باندې و القا فی الارض او الله چولی دی پس مکه رواسیا غرونه محکمه رواسیا غرونه محکم لړ الکه په دې ځمکه الله دا غرونه ولې اچولي دي وی غرونه چې نو نو د ځمکې به جوټې وهلې نو الله په دا غرونه واچول لکه د میخونو په شان انت میده بکم د دې د پاره چې د ځمکه نه خوځي په تاسو وبس فیها او الله خوار کړی دی په دې ځمکه کې من کل دابه د هر قسم زند سرینه دا انسانان دی او دا غویان دی او دا ګړي دی او دا بل سری وانزل من السماء او الله را وری د طرف د اسمان نه ما ان اوب باران کتا سوای چې مونږ په باران سکو وی فانبت نفیها مونږ را زرغون کو په داس مکه کې من کل زوجن کریم د هر قسم خیستنه که د کریم معناو کې خیستم سی دا بوټي خیسته په بوټو کې قسمه قسم بوټي د هر قسم بوټو خیستونه یا د کریم معناو کې فیدناک چې هغه خلکو ته فیدې رسي خزه چلو یو الله دی یو بوتان دی الکه دا خو د الله کارنامې دي چې دا بیان شوي هاذا خلق الله دا دی مخلوق د الله اسمان د الله مخلوق زمکه د الله مخلوق دا چې څومره جاندار دي دا د الله مخلوق که خیال می ګوره دا بوت چې دی دا هم د الله مخلوق دی د کاڼي نه جوړ دی نو کاڼي چا پیدا کړی دی نو دا د الله مخلوق دی نو لات او منات هم راته وخایه که نه دوی څه شی پیدا کړی دی فارونی تاسو وخایه ماته مازه چې څه دی هغه خلق الذین چې پیدا کړی دی هغه معبودانو من دونه چې بغیر د الله نه دی د نورو بیا څه شی پیدا کړی دی یا الله خپل فضل او کرم هم باندې وکي رب خپل رحم په موږ باندې وکي رب ته زموږ د تمام حالات اصلاح وکي رب خپل توفیق زموږ سره شامل کي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي رب د خپل عظیم کتاب صحیح پوی را تراکي رب د خپل عظیم کتاب صحیح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 کی په خپل حلال کاروبار کې راته الله برکت راکړي د زړه سکون اطمینان هم نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثو نه الله زموږ حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اسلام څونه بیماران دي ورته دعاګانې وکړي چې الله پاک وته صحت عاجله کامله مستمره وته ورکي خاص کر ملګری بیماران دی هغه ته دعاګانې وکړي ملګرو کورونو کې بیماران دی هغه ته دعاګانې وکړي چې الله صحت وته ورکي زمونږ ریاض سه بیمار دی ډېر سخت بیمار دی هغه ته دعاګانې وکړي چې الله پاک زر ته زر صحت عاجله کامله مستمره وته ورکي کم کسان چې عمرو لتلی دی هغوی له دعاګانې وکړي کم کسان راغلي دي عمرونه هغوی له دعاګانې وکړي چې الله پاک د دوی هغه اعمال په خپل دربار کې قبول منظور وګرځوي الله وله توفیق د بیا بیا تګ ورکړي وصلی الله تعالی